ته په یاد ولرئ د اقرا اسلامی کیسټ مرکز د قصخانی بازار شاته کباړی بازار پیښور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان کې د خبيث خټه نه جوړ کا سو کې د طيب نه جوړ کا او باقي کې داغه دون حکمتونه دي چې ما لا يحصيها الا الله عز وجل چا حکمتونه صرف زمونږ الله ته معلوم دي بل چاته نه دي معلومه نو زمونږ اصل خلقت د خاور نه هم ده الله زکه زمونږ نسبت کوي چې خلکو تاسو ما د تراب نه پیدا کړی من تراب ثم من نطفه به دې نمبر الله تاسو د نطفه نه پیدا کړ دا د خاور نه موږ په دې جهاد باندې پیدا یې چې موږ له الله رب العالمین رزق چې پیدا کوي کنه رزق دا د خاور نه پیدا کوي دا غنم د خاور نه پیدا کوي جوار وربشي او دا کجوري دا ترکارې دا ټول د زمکه نه راوځي د خاور نه راوځي دا غذاګانې الله عزوجل مونږ ترجمه کوي مونږ یو خورو چې وی خورو نه هغه مېدی تلاړ شي څلور هضم داږي کې څلور هضم لکه د دې وضاحت به ضرورت وي ان شاء الله په بدن انسان کې څلور هضم کې هضم رابع چې د څلورم هضم هغه نطفه ده منی د انسان چې د هضم رابع وایي څلورم هضم د جسم په بدن کې دا کی مونږ ته خبرم نه یو دا کیږي دنه د ماشينري زمونږ الله لګولې دا چې انسان ته خبرم نه دی پای کې کار کیږي لګې دي ناشنا ماشينري دا ناشنا کارخانه دا دنه زمونږ په دې نه پس کې ظاهر او دنه نو دا نطفه چې د الله د خاورونه پیدا کړې دا ولې ځکه چې د غذا نه جوړې ګن او غذا د خاورونه پیدا ده نو گویا کې زمونږه ماده خاوره شولا اصل کې خاوره د خاورې نه به غذا د غذا نه نطفه د نطفه د انسان پیدا شي نو ماده قریبه د انسان نطفه ده او ماده بعیده تراب ده په دې خبره پوه شئ کنه ماده بعیده زمونږ چې د خاوره ده او قریبه ماده د نطفه ده د نطفه نه الله موږ پیدا کړیو عام انسانان الله د نطفه نه پیدا کړی دي په غیر د آدم علی السلام نه په غیر د حوا نه او په غیر د عیسی علی السلام نه چې عیسی علی السلام الله د وی بيزین سره پیدا کړی دی او هغه کې د نطفه اشتراک نو د نفیشت نطفه شراکت په ګینو دا غین الله پیدا نور عام انسانان الله عزوجل د نطفه نه پیدا کړي د ډیرو حکمتونو د وجنه چې یو دوا درې پرون موږ داینه بیان کړل چې د نطفه الله پاک وایي د انسان پیدا کړي اند چې خاور نه ورنه پیدا کړي چې اند چې روز جوړي جوړ کړي دا نطفه چې د انسان د بدن الله سبحانه و تعالی را وباسي د سړي د بدن نه هم داغه د شان او داغه د خصيتن نه وباسي او د زنانه د سنین روباسي او دین فکر الله عزوجل شهوت چوله دی خواهش به چوله عجایبات د الله ته وګورئ تاسو دا نطفه چې کله د انسان په بدن کې د نوې شهوت پکې ده چې بهر چا تر وته به پکې نشته به سي مړی وګړي ګنده وګړي خلک د ځان نه لري کوي هیڅ خوان پکې نشته او چې بدن کې د نوې نړۍ راځي لذت پکې الله شوله په دې نسخه کې الله چوله د جانبین په نسخه کې بیا عجایب د قدرت د الله ته وګورئ په دې باب کې چې کله دا سړی د خپل زوجي ته وګوري یا زنانه ته وګوري نو د اشتها پیدا کیږي او قبل هر څونه کې است مخلوق ته وګوري نو اشتها شهوت الله ولا نه پیدا کوي دې دیوال ته وګوري څومره کې است دی په دې کې به ګلونه یو باغ ته نه نوځه پاره کې به خسته خسته میوي وي ونه به وي او خسته چمنونه به وستا اشتها به نه پیدا کیږي شهوت به نه راوځي او چې زنانه دی ولې دلنه الله رب عزت به دا پیدا کوي دا د الله د قدرت عجیب نه کړه دې ته وګوره چې یو مخلوق دې څه پیدا کړی چې داغه نظر ستاسو ولګي دا ونه اشتها به پیدا شي او چې داغه نظر په تاو لګي دا نو اشتها به پیدا کیږي د وجه موږ ته شریعت متطهره وایي چې د نظر حفاظت وکړي نظر مې لګوي ولې چې ولګي دا مستاب اشتها پیدا کیږي داغه د وجه نه پتا کې به نقصان پیدا کیږي د الله حکم نه ماتي د دې حفاظت یې وکړ نور شي ته چې وګوري هغه اشتها به نه پیدا کی دا رنګ کدا سړی حیوانات ته وګوري حیوانات ته کنه حیوان او داغه عورت ته وګوري د حیوان د غوا یا د میکی یا د ګډي یا د بزی یا د بل حیوان نو د فطرت سلیمه د انسان چې فطرت سلیم فطرت چې کله روغي نو داغه توجه دې ته نه پیدا کیږي چې دا حیوان د ګور عورت ښکاره کیږي ذهن کې څه نه راځي دې منې د دې کې حرکت نه پیدا کیږي شرکه دا حیوان ما ولید او زه چې زما په دې زړه کې دې څه تغییر پیدا شي یا په نفس کې دې زما څه تبديل او تغییر راشي او شهوت دره پیدا شي دا د فطرت سلیمه نه پیدا کیږي درو فطرت د دې د وجنه الله رسول دا شرط نه دی ویل چې تاسو حیواناتو ته پرتو ګور واچوي دا شرط نه دی ویل چې د حیواناتو عورت پټ کړي دا امر موږ ته نه دی کړی سره دا چې کوڅو کې رواني او عورتونه ښکار کیږي د زنانو نظر په لګي د شړون په لګي او د فطرت سلیمه د وجه نه د توجه نه پیدا کیږي کله چې فطرت خراب شي وران شي داغه ته پوس مکوا داغه په باره کې دا قانون نه دی د فطرت سلیمه والا په باره کې دا قانون دی دا خبره زین تر ځی کنه دا رنګ دا توجه الله عز وجل د سړی سړی ته نه پیدا کوي انسان چې سړی شه دی سړی ته وګوري نو دا توجه نه پیدا کیږي دی نطفه د دکی حرکت نه راځي په دې کې شهوت نه پیدا کیږي او چې کله هغه بل جنس ته وګوري خپل مقابل جنس ته وګوري نو هغه وخت الله دا پیدا کوي هغه کې الله پاک داسې ماده چولې ده داسې صادرې په چولې ده داسې یو بي دغه په مخ کې دغه په بدن کې چولې دي چې هغه سره ځان تراکاږي دا نه سړي کې الله داسې وبا چولې دي په مخ کې ولا چولې دي په بدن کې ولا چولې چې زنانه ته وګوري دایته توجه ته پیدا کوي دا د هغه حکمتونو لپاره کوم نه چې الله سبحانه وتعالى پوریږي او دا نسل انساني باقی پری دي او دې کې د الله ډېر د حکمتونه دي نو دا نسل چې د انسان کې چې کله جانب مقابل وګوري نو په هغه وخت دې کې حرکت پیدا کیږي غواړي دا چې دا بهر وځي او ملاو شي د بل جنس سره ملاو شي نو کله چې انسان د خپل زوجي خواته ورشي نو الله سبحانه وتعالى ناشنا قدرت او دې کې ډېر باریکات دي چې د حیات د وجه نه سره نشي بیانولای ډېر ناشنا باریکات په دې باب کې کته سوچو کې نه خپل الله به دې وپیژنې چې هغه ټول نشي بیان دي چې غټه غټه خبره هغه دا دې چې دې سړي او په دې زنانه کې دواړو کې الله رب عزت مزي پیدا کړي یو ماده سیاله لزجه سلیکناک ته ماده په سړي کې پیدا شي مزي تاسو ټول پیژنې ځکه چې غټ خلک استای دا په دې سړي او دې زنانه کې پیدا شي دا ول الله پیدا کوي د دې راز حکمت هغه دا دی چې دا پیدا نشي او سړی د خپل خزه خواته ورغی د بدن مچ کلک وي او د زنانه بدن به موچوي نو هیڅ لذت به نه حاصلېږي نه دته ناګه تا بلکې خوګېدل به راځي په دې کې درد به راځي د سړی په بدن باندې به هم درد راځي او د زنانه په بدن باندې به هم درد راځي خوګيږي بابا سخت تکلیف به وته هغه د صحبت او د ملاوي دل چې کم مزه الله چول دا مزه په عذاب باندې څه بدل شي دا په عذاب باندې بدليږي که شرط د مزه الله پیدا نه کی مزه الله سبحانه وتعالى په دې طریقه پیدا کوي ګوره مونږ خبرم نه ناشنا کار دی زمنګ په دې مسانی په خوا کې په دغه ځای کې الله عزوجل یو واز د پیدا کړی دا یو غونډار واز ده دا د زنانه هم ده د سړي هم ده واز ده واز ده واز ده غونډار ده دا کلاری پرتی دی کې هیڅ دغه نه پیدا کیږي هیڅ شي نه وځي و چې کله ته د شهوت اراده وکې نو دا غواز دنه ایستا تیر روان شي غړي تیر روان شي دا واز دنه واز د ولي کیږي دی واز د کې ولي والا پیدا شي نه دغه چې راولي شي نو دا غي نشته مزي جوړ شي د الله سبحانه وتعالى قدرت وګورئ ګان بل وخت دا نه پیدا کی دا په عند اراده الشهوه چې غلط فکر وکي یا خپل اهل ته ورنږدې شي په دغه نیت باندې ورنږدې شي د شهوت په نیت باندې ورنږدې شي الله سبحانه وتعالى ستا اغواز دراولي کی د سړي د اواز د ملکی او د دې ولي کېدو په وجه باندې سره نه کمزوري کیږي خاص کمزوري سره نه محسوسې کړه درڅو نه ډیره خارج شي کنه سره به دې نه کمزوري کیږي زویب کیږي بنا او هغه منی چې د انسان د بدن نوځي هغه باندې صحیح صحت خرابي اپ دې باندې دونه نه خرابي الله سبحانه و تعالی نه خرابي دا صرف د دې مقصد لپاره دا چې د دې سړي او د دې زنانه په خپل مابین کې تعلق په اسانۍ سره جوړ شي دا حکمت پدې کې دی نو دا ماده د زنانو کې ډېر وي په سړو کې کم وي سړو کې دا ماده الله عزوجل کم پیدا کړې زنانو کې ډېر پیدا کړې د خروج د مزي ماده چې دا د په زنانو کې ډېر وي سړو کې کم وي او نطفه او منی چې دي دا په سړو کې ډېر دي او زنانه کې کم ده غرض موږ تاسو بدن نه موږ ته خبرم نه موږ سره خپل خواهش ته فکرې دي نور خبر تم سوچم نشته چې دا کم ذات موږ په بدن کې دا تصرف کوي دا کم ذات د چې موږ د ترتیب برابر کړی دی عجیب او ناشنا ترتیب نو د دې د وجنه کله الله دا مزي چرته نه پیدا کولای کنه او یو سړي د خپل اهل سره نږدېواله کوله نو ځان سره بد نور مادي به ګرځوله په بوتلونو کې به ځان سره مادي ګرځوله په هغه باندې به ځان غړاوله او به د خپل اهل سره ملاوېدل کوله نزدېکت به کوله دا خبره تاسو ناشنا عجیب مګنی غریب مګنی دا د الله د قدرت نه خوګنی لکه مخکې ما تاسو ته ویلو انسان به ځان سره چې ډېری مادي به ګرځولې تیل به ګرځولې غوړي به ګرځولې نور نور شي به ځان سره ګرځولې دا به لوی عذاب به داغه د پاره الله سبحانه وتعالى ستاسو فکر نه بغیر ستاسو ته سوچ هم نه فکر باندې الله سبحانه وتعالى دغه ماده په پتا کې پیدا کیو دا غینه بعد هغه ملاپ چې کوم دی ملاوي دل چې کوم دی هغه به وشي او تا ته مونږ فائدہ ملاوي شي او جانب مقابل تم رب العالمین فائدہ ملاوي کی به د الله سبحانه وتعالى دی قدرت ته وګوره چې کله سړی راولګيږي د خپل اهل سره ملاو شي د د د نطفه د ټول بدن نه راوځي او بشهوتن و دفقن خارج شي شهوت او دفق څخه خارج شي دا سړی دا منی کې دا دفق ولې پیدا کیږي دا ټوپ پکې ولې دی ځکه چې دا رحم سره سوال مقصد دی او د زنانه نطفه چې خارجيږي هغه په دفقن باندې نه خارجيږي هغه صرف سیلان والای صرف بیږي او هغه معمولی غونته ده نبی صلی الله علیه وسلم نه دا تاسو شوی وو چې د منی الرجل او د منی المرأه د زنانه او د سړي د نطفه په باره کې یو يهودي تاسو کړو هغه دا تاسو کړو چې دا ماشوم ولی کله د مور سره مشابه وي کله د پلان سره مشابه وي عبد الله بن سلام هم دا تاسو کړه دی بل يهودیم کړه مسلم کې دا حدیث راځي باب منی الرجل والمرأه کې دا راځي نبی رسول الله دا خبره بیان کړې نو کزم بیان کوم ان شاء الله دا به حیا خلاف نه وي ابل رسول الله به بل فائدہ دا داګه د خاطر بیانو ایمانی فائدہ به څنګه غرض دا چې کله دې خبره کې سوچ وکړي دا الله معلوم شي نو تاسو ته وکړه چې دا څنګه چې دا ماشوم کله د مور سره مشابه کړ د پلار سره نبی رسول الله سلام ته دیکي دا جواب وکړه چې کله د سړی نطفه هغه اوچته شي په نطفه د زنانه باندې نه په دې وخت کې مشابهت د سړی سره راشي او کله چې نطفه د زنانه په اوچته شي او د سړی د لاندې شي نه په دې وخت کې مشابهت د زنانه سره راځي د دې ماشوم زیات مشابهت د مور سره وي دوه چې مشابهت یو زیادت په هغه طرف کې وي او دا نه بل جواب د سم کړه ده کله چې د سړي نطفه چته شو د زنانه په نطفه باندې نو اذکر باذن الله نو مذکر بچي پیدا شي او کله چې د زنانه نطفه چته شي نو انس باذن الله نو مؤنث بچي پیدا شي خو ګره دا دي کې خپل کمان نه دی دا باذن الله د الله په تقدیر هغه د څه کوي چې دا یو نطفه لاندې کې بل به د پاسه کوي د دې خپل واک نشته دی دا خو په ظاهره کې یو مړه ماده ده په ظاهره کې مړه ده اگر کدی کې جن شته دی لکه رسته ویو نو الله سبحانه و تعالی د دې د وجه نه د مور خپل سره مشابهت پیدا کړي ځکه د مور خپل د بدن نه دانه فرا وته راغان د مشابهت د یو سره رش او الفت محبت د یو سره پیدا شي او دارنګ مذکر والے مؤنث والے د دې د وجه نه الله سبحانه و تعالی پیدا کړي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې انما الرجل غلیظ ابيض د الله پیغمبر نه کومه ډاکټري لوستلې و نه کوم کتاب ویلو یو امی سړیو لیکن الله ولا دونه جوړ علم نه ورکړل دا معلومیږي دا په وحی باندې هغه ته ملاو شوې دي په وحی باندې هغه ته ملاو شوې دي که وحی نه وي ناغه د دې خبر نه خبر نه و د دې نه غواړم ډاکټر هم نه دي خبر هغه دا کوششونه کوي په ډیر کلونه تعلیم وکي وکي روسته به دې خبر نه خبر شي لکه یو ډاکټر هغه وای وای ما اتلس کاله یو کافر ډاکټر اتلس کاله وای دا تجربه وکړله چېرې د انسان د نطفه چې کله رحم ته لاړ شي دا په کومه طریقه باندې د دې نشو نه ما کیږي په کومه طریقه باندې دین را بچی پیدا کیږي نو ما ته دا پته ولګېده چې دا نطفه یو به علاقه شي به ته مزغه جوړ شي او به الله سبحانه وتعالى ته اډو کې جوړ کې دا اډو کې نشته غوخه ورواچول شي نه هغه سره د دې خبر نه انتهایی ایران شه قرآن شرط نه اوریدل کنه د آیات نه خبر نه وو نو دین ایران شه چې لکه ما تلس کاله کې خبره حاصله کړې دا یو عام سره دی عام او هغه ته دا خبره په 15 منټه کې معلومه شوې ده دا د کوم ځای نه ذکر دا قرآن نه قرآن کې دا مونږ ته ویل شوې دي څوار لسو کاله مخکې دا خبره مونږ ته شوې ده وای فآمن ذلک الدکتور هغه ایمان راوړ چې دا خبره دا په ډیرو آلات باندې حاصلېږي په ډیرو اسباب باندې حاصلېږي او محمد رسول الله ته دا حاصله شوې د سره دانه چې هغه زمانہ کې نه دا خور بننو او نه دا در بننو او نه دا کیمرې او نه دا ترسونه او نه دا ټول کسې دا نه وي او هغه ته د دې پته لګيږي دا معلومیږي نو د خپل علم نه متاثر شي ایمان یې سره وړا الله سبحانه وتعالى دا نبی صلی الله علیه وسلم ته دا ورکو دیو ناغو فرمایل چې نما الرجل غلیظ د سړی نطفه چې دا ټینګ وي ابي سپینه وبوي وماء المرأه رقيق اصفر او د زنانه نطفه هم شته رقيق هغه نرمه ده او اصفر هغه کې جړواله ده جړوانته ده هغه کې الله رقته چې ولې د سړی په منی چې روغي الله ورا چې روغ بدن لري نه داغه نطفه چې داغه غلیظ وي غلیظه ټینګ وي د دین دا ته معلومه شوه چې د زنانه له الله نطفه کړی دا کوم ډاکټران په خوانو فلسفو چې انکار کړو چې د زنانه نطفه نشته ده یا اوس باج ډاکټران وايي چې نطفه نشته ده دا غلطه خبره کوي نطفه الله عز وجل هغه له پیدا کړی دا ور کړی دا ولا دي د وجه حزاق ول اتباع دي هغه طبيبان چې هغه خيار دي او هغه د دین علم مسره دي او د دنیا مسره دي هغه دي بالکل قائل دي چې او دا نطفه الله سړي له مر کړی دا زنانه له مر کړی دا سړي او خاره کی هغه چاته معلومه ده د زنانه نطفه نه خاره کی غالبا ور کوي د دې د وجه نه انکار کوي قرآن مصحف دنه رحیم طرف ته ځینې د دې د وجه نه خلکو ته ډېره پته نه لګي او د صحیح مصحف بهر راوځي دا یو څه د معلومه شو چې دا شته دې حکمت ته وګوره چې د سړي نطفه کې الله غلظت ولې پیدا کړی دی او د زنانه په نطفه کې رقت ولې پیدا کړی دی دا دغه باریکات خبره نه ده لیکن چې د الله د قدرت د خاطر به زوی ما هغه دا د کده سړي نطفه چر ترقی کشي نرم شي به د انسان زر کیږي د دنه د نسبت په تادی باندې وزي نو د جانب مقابل حاجت نه پوره کیږي نه الله په دې کې غلظت د دې لپاره چولې ده چې د جانب مقابل حاجت پوره کړی شي او د زنانه نطفه کې الله ذکر ټینګواله نه پیدا کړي کاوه چې ته ټینګ وې نو هغه په پاسانه باندې نه وتل نو سړی ته ډیر تکلیف وې په یو غنټه په دوه درې غنټو کې به هغه نطفه دې سړی د خپل زوجینه نشوي خارجواله نو چې نشوي خارجنه بچي به نه پیدا کېدل او د زنانه حاجت به نه پوره کېدل او سړی ته هم تکلیف وې الله سبحانه وتعالى کې رقت دې لپاره واچاو چې په اسانۍ باندې په لږ وخت کې هغه د زنانه په اسانۍ باندې خارجي او سړي الله رب العالمین التا طاقت دې ورکو د دې لپاره چې د جانب مقابل حاجت پوره شي زنانه چې د سړي حاجت په اسانۍ پوره کول شي او سره چې د کله حاجت چا پر کین هغه ته تکلیف وی نه د دې د وجنه د جانب مقابل الله عز وجل په نطفه کې رقب واچاو نرمي په کې واچاو ولا سلانه په کې واچاو ټینګواله په کې وانه چاو په دې راز باندې پوه شئ کې پوه نه شول دا د الله د نبی د حدیث حکمت د تیارا او د خپل الله د قدرت نه کې چې هغه زموږ بدن کې داسې عجایبات پیدا کړي به ومن العجب ناشنا خبره دا ده چې دا نطفه کله د انسان د سړیو د زنانه د بدن نه راوځي دی خپل شهوت واخسته خپل حاجت یې پوره کړ او پزړه کې چې کم د دیو ګرمایي شو هغه ختم شي اسوزش چې کوم هغه د دې نتفې د وتر د وجه نه ختم شو بدن کې یخواله پیدا شو دماغ تند شلو د دې د وجه نه وای هر شهوت چې د هر یو شهوت دا د سړي زړه خرابوي هر شهوت د انسان زړه پاسې دی سوچ د شهوت په سره روان شي د غزر کې په فساد راځي زړه کې به سختواله راځي زړه کې به بینری راځي هر شهوت زړه پاسې دی هر شهوت الا شهوت الجماع مع الاهل مگر دا شهوت چې د خپل اهل سره سره داغه حاجت پوره کی او د خپل حاجت به پوره کی نو فإنه ينور القلب دا زړه نه پاسې دی دا پسره کې نور پیدا کوي دا د الله نبی دی خبره ته اشاره کړې دي ته وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سړی چې کله بهر وځي پر دې زنانه باندې نظر ولګید هغه پسره کې واقع شول د دې سره کې فساد راغی منځ کې مونږ د صورت راځي فکر کې مونږ ته دا راځي چې کتاب ته نه شم دا فکر بدل راځي ذهن به ګډ وړي مشوش به نو وای چې خپل اهل دیو نو الله پیغمبر وای چې لاړ شه او دا غي سره نزدېکت وکا فانه يرد ما في نفسه ستا په نفس کې چې کم سوزش پیدا شوی دی کم غلط خیالونه پیدا شوی دي کم غلط پروګرامونه راغلي دي اړه خراب شوی دی عبادت د لمزنه درکې نو دا غندونه بدن لاړ شي نغه نه پس باندې بیت صفاشي فانه يرد ما في نفسه او فان معها مثل الذي معها هغه زنانه چې دا او دا زنانه دواړه یو شی دي دي کې تولې فرق کې چې دا تا ته غټه ښکاره کیږي دا پر دې د خپل ته وړه ښکاره کیږي دواړه یو شی دي کې فرق نشته د الله نبی فرمایي اوس کې سره وجه لازمه خو ادنه شزه وڅ کوما نو دا هغه پر د الله رسول چل کو دلې راګه یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءه فليتزوج کوسم کیږي نکاح وکړي فإن لم يستطيع کوسم نه رسیږي د نکاح وسنشته دی یا مقدر ته نه ملاویږي په سبق کې یا پیسې د سنشته دی یا د نکاح کوشش کې خلا نه ملاویږي نفعله بالصوم روزي نه صحیح دا روزي چې دی دا د سړي په دې ماده منویه کې کمواله پیدا کوي هغه کې جفاف پیدا کوي وچواله دا غي د وجنه وسوسې دي کمیږي پریشانې دي کمیږي فإنه له وجاء دا د سې دې لکه ستاسو لپاره خسي کوله روزي چې دی نیولې دا خسا دا خسا څخه خوراکونه ډیر مکوا غوښه ډیر مخوره چرګان مخوره او روزي نیسه نو طالب الله سبحانه و تعالی زړه بدل پاکي ولي استعفف الذين لا يجدون نکاحا قران کې موږ الله دا ویلي ګان چې نکاح نه مند کوي نو پاک ځان وساتي لکشان احتیاط کوي لک صبر کوي د لک صبر نه رسته دون ډیر په دې الله دل درکې کنه عجیب په دې الله درکې صحت به روح پاتش رسته زمانه کې تبه د دوه د دریو د سلور زنانو طاقت لري او که په دې اوله کې دې صبري وکړه کنه بیا به دې وی طاقت هم نه لري دا خبره ځان تاسو ځان سره نوٹ کې پټه شنه نوٹ کې دا خبره د دې په حکمت به تاسو ورسته پیږي تاسو کې اکثر ماشومان دې به خبره نه پوهیږي او کله چې سره ځان پاک وساتي الله سبحانه و تعالی دغه صحت د ډیر وخت پورې باقی ساتي بډاواله پورې اتیا نوي کال پورې وای سره نه بډا کیږي به صحت د دماغ شانی باقی وي دا دې ماده منوي کې الله سبحانه وتعالي دا کمال شوله ده مقصد هغه دا بیان ده چې دا نطفه د جانبین نه چراوزی د دې تبرید وشي زرقه صفاش به دا دونه کې خبر نه دی د دې خپل نطفه نه سره خبر دی او نه زنانه خبره ده اوس د الله کارونه ته ګوره الله فرمای افرایتم الله من دې خبره ته متوجه کوي افرایتم یا خلکو تاسو کله سوچ کړل ما تم نون په هغه څه کې چې تاسو کوم منی گزار کړل پر رحم د خپل خزه کې افرایتم تمنون دا معنا ده کنه افرایتم تاسو خبر راکړئ سوچ وکړئ ما تمنون په بارا د هغه نطفه کې تمنون یې تسبونه فی الرحم چې تاسو اچوي پر رحم د خپل زوجه کې په دې باندې تاسو کله سوچ کړی دی موږ تاسو به سوچ نه دی کړی عام انسانان په سوچ نه کوي خپل حاجت پوره کوي به ته هیڅ پتن نه نه الله فرمای انتم تخلقونه د دغه نطفه نه تاسو دا بچی پیدا کوئ دا مور پیدا کوي مور ته خبرم نه ده پلار پیدا کوي پلار ته خبرم نه ده بل څوک پیدا کوي کوم ولي بزرګ دلته ورځي هغه پکې ګوتې وای هغه ته خبرم نه ده ام نحن الخالقون الله یې بزی پیدا کوما سلف بچ دا د سن دته دی چې الله بل انت الخالق بلکې ته دې پیدا کوونکی موږ سي او بل انسان څوک دی او بل پیرې کم یو دی چې هغه راشي او دا انسان په دغه ځای کې جوړ کی الله رسول فرمایي نحنو قدرنا بینکم الموت دا نطفه چې کله رحم ته زیده دیو ناشنا سفر دیت پنه ناشنا سفر باندې زیده غریب او عجیب سفر باندې زی او به دا څلور مې صفات الله پای کې روح شي نو حدیث کې راځي په هغه وخت کې د انسان اجل ولي کلی شي څلور خبره هغه وخت ولي کلی شي دا خبره برګر مخکې کوم د دې آیات د وجنه په دې آیت کریمه کې راغلي دي چې نحنو قدرنا بینکم الموت په دقه خېټه کې الله ستاسو مرګ ولیکا نبی اسلام څنګه تشریح وکړه چې د څلور خبر امر ته وشي فیؤمرو باربع کلمات ملائکه ته الله امر وکي چې کوم پر رحم باندې مقرر دي چې ولي که څلور خبره رزقه د رزق ولي کی واجله د اجل ولي کی او دارنګا د دې انسان عمل ولګي او عمله وشقي او سعيد او نیک بختی او بدبختی ولي کړی شي څلور خبرې پر هم د مور کې چې من کله پراته اوس موږ د پاره لیکل شي د هر چا اجل مقرر دی الله ویلي دی چې دا سړی به بدی رحم کې وي پلان کې ورځ باندې بوزي په دنیا کې به دا لس کاله شل کاله ډیر څلويخ کاله به وي څلويختم کال د جمعې ورځ ما زیګر 15 بجې د دې انسان نه بساوځي الله هغه وخت متعین کړی وي د دوه په شپېتم کال د خالی ورځ سار لس بجې په دونه دونه منټه به دنه ساوځي به د انسان نه پکې تقدیم راځي نه پکې تاخير راځي فلا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون د انسان د خپل واک نه ده کټول دنیا به راځم شي کنه د عمر کې زیادت پیدا کوي نشي پیدا کوله کټول دنیا را پاتې کې دا سره وجني او د عمر کمی نشي کوموله وګوره د الله سبحانه و تعالی کون او کائنات ته نه الله فرمای نحنو قدرنا بینکم الموت استاسو منځ کې ما مرګ مقرر کړ دغه وخت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم زه په دین قادر یم الله وای چې زه تاسو د شکلونه بدل کم تاسو نه ما سوا نور مخلوق را ولا تاسو شکل بدل کم بل څه نه جوړ کم منون شي کوم فيما لا تعلمون زه د څه کولای شم چې سپید نه جوړ کم انسان ته نه زه تان خر جوړولای شم سار برا پاتې خنجر شوی به په چلوري بروان راټه لکې بدل پوری وي الله داسې کولای شي د دین موږ تاسو کله نه یریدلی چېرې کړي شته چې د دې شمو سر را پاسې کوم سپیره نه جوړي غوایانه نه جوړ شوی خر نه الله جوړ کړي مار لړنګ به بسي الله رب عزت قادر دی کنه په دې خبره باندې په د خپل رحمت د وجه اکثر بندگان د چې نه کوي نه ځکه مونږ ته یې نشتا نو دا نو څه چې کړه دغه ځای ته واقع شي مور خپل ته خبر نه دا یو تیار ځای کې واقع شي تیار هغه تیاری کې الله رب العالمین د دین په تربیت کوي د دې د تربیت طریقه هغه واوري دا په کومه طریقه باندې رحم ته زی دا نه څه چې کړه په دغه ځای کې واقع شي نو دا رحم چې د زنه دا اوچت دی بره دی او دا نطفه په لاندې ځای کې واقع شي نو کله چې دا دلته واقع شي نو د دې التا هغه ځای ته ورتګ الله سبحانه وتعالى په دې منی کې یو ماده پیدا کی ماده دا منی چې کوم کله واقع شي کنه نو دا ژوند دی دا منی کې الله رب عزت ژوند پیدا کړی حیات او په دې کې واړه واړه حیوانات پیدا کړی دی وای هر نت پکې علماو اندازه لګولې ده یو میلیون لس لکه ها نو 500 میلیون به څو کیږي تاسو ته فکر وکړئ په دې ونه تفکر الله دمر حیوانات پیدا کړی دي حیوان منوي هغه توای چې هغه واړه واړه انسانان دي د څه تعبیر وکا زمون خپل تعبیر دی دا واړه واړه چنجي غونتی دي د دغه نه الله رب عزت انسان جوړي د دې د وجنه الله مونږ ته بار بار قران کې د دې لپاره وایي چې بنده خپل ځان ته وګوره ته چی شي مخکې ته خو نطفه نطفه نا ان مهین یو سپکی وبوي ته خو یو کوټه چنجي وي ډیر معمولی چې په خور دین باندې لکاره کېدلې عام انسانان غوښنه غوښنه دې لپاره الله سبحانه و تعالی یو ترتیب مقرر کړي هغه ترتیب دا دی چې د دې زنانه پر رحم کې الله ډیر کمالات چولې دي د رحم کې ډیر کمالات چولې رحم د چې مثال لري لکه یو منګي په شان ته او دا یو خپل لري د چې وګدا هغه ته عنق الرحم وایي په دې علم تل کې عنق الرحم هغه د بهر طرف تر نږدې الله رب عزت راوستلې وي عنق الرحم په دې رحم کې الله دا کمال چولې ده چې دا طالب د نطفي وي د نطفي طلبګاری په دې کې طلب چولې دا ماده په کې چې د نطفي په خپي چې دا به کله ما طرف ته راځي په دې کې چې ماده الله چولې ده خفغان پس لري طلب الله پای کې چولې دی شوق په کې چولې دی د نطفي طرف او په دې نطفه کې الله سبحانه و تعالی د سې یو کمال پیدا کړي چې کله دا اولوي کنه نو دې له سر ور کې سر یو دغه راسي یو دغه گردنی دا سټي وی سټ او یو دا غي لکې وی د دې نطفه په داسې شکل باندې دا روانه وی او د مې په شان ته لکه د مې چې دا وسته لکې وی کنه هغه لکې باندې دا په وګ کې د شي دي شي نو دا نه دا نطفه چې دا دې کې الله د حرکت ماده پیدا کی به په دې رحم د زنانه کې داغه نه مخ کې په دې عنق الرحم کې او په دې خاص موضوع کې الله رب عزت یو تیزابیت ماده پیدا کړې تیزابی ماده تیزاب پکې دي چې دا غ تیزاب د وجنه الله دا ول پیدا کول تیزاب دی حکمت دا دی چې دلته کوم جراثیم پیدا کیږي دا مړه کوي د جراثیم د وجلو لپاره الله دلته تیزاب پیدا کړی دی نو دا تیزاب څه کدا نطفه مرګري شي دا نطفه وجني د دې نطفه د وجلو لپاره دا تیزاب هغه مقرر دي د وجنه اکثر نطفه ضایع کیږي امکان ضایع شي دا تیزاب وجني نو کله چې الله د یو بچی د پیدایش اراده وکړي نو دنه په دې عنق الرحیم کې الله یو بیزه پیدا کړې بیزه دا اوسنی طبيبان ایت بیزه وای اگې بیزه وته وای او په خواني طبيبان هغه ته اسپنج وای یو اسپنج الله پیدا کړې دسی یو وغه وانت د اسپنج په شکل باندې ده چې هغه شي نه جذب کوي ځان ته دسی جذب ولک اسپنج کې چې وبو واچي غنه نو دنه کې جذب شخکاری به کنه نو دسی اسپنجي ماده الله پیدا کړې هغه ته بیزه وای بیزه نو دا هغه بیزین الله سبحانه و تعالی یو ماده سیاله روباسي یو ماده تر روباسي چې هغه بدون کې ماده وي بدون کې هغه راولي دین تیر سره راولي د برنه سره راولي د دین تیر سره راشي د دین تیر نه چې تاو شي نو د دین تیر ته حفاظت وکي د دې تیزابیت نه حفاظت وکي په دې درهم په خله کې چې کم تیزاب دي دا تیزاب نه حفاظت وشي نو ژوندۍ پاتې شي د دې د وجنه دا نطفه په دغه ځای کې تقریبا الله سبحانه و تعالی ژوندۍ پاتې کوي د لږ وخت لپاره چې بعضي د ډاکټرانو دي کې اختلاف دی چې 12 غنټې څوک یادې څوک 40 غنټې یادې څوک 3 ورځې یادې دومره موده د نطفه ژوندۍ وي کله دې نه زیاته شي تمړه کیږي به په دې کې دا 1500 حیوانات ژوندۍ چې الله پیدا کړی دي دا ټول مري به د دې نه بچنه پیدا کیږي چې مړي شي حیوانات او چې کله هغه حیواناتو کې ژوند وي نو به دا غنه اولاد الله پیدا کوي د مخکنه په دې نطفه کې ګوره ژوند شته دی لیکن دا بل قسم ژوند دی او کله چې الله روح پکې چې هغه بل قسم ژوند دی دوه قسمه بل بل ژوندونه دي دا فرق څوک نه کوي نغیب په حدیث نبوي کې دا یو شک پیدا کی چې نبی رسول خو فرمایي چې روح چولې کیږي په انسان کې څلور میاشتې بعد او د طب نه دا معلومیږي چې په دې نطفه کې روح د مخکنه پروت دی مخکنه ژوند دی نو داغي جواب دا دی چې د تب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې مخالفت نشته که مخالفت لاول راشي تب خبره به موږ رد کوو او د محمد رسول الله خبره به منو د څه ده کنه ځکه تب خو د انسانانو خبره ده کې هغه کې خدای واقع کی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کې خدای نشته لیکن صحیح تب دا د محمد رسول الله د حدیثو خلاف نه دی د دواړو کې فرق دی مخ کې په دې کې حیات شته ایت حیات الخلیه وای یو خاص قسم ژوند دی چې بدی کې الله چولای وي او روسته چې نبی اسلام کوم ژوند ذکر کړی د حیات روحي دی روح چې انسان کې حرکت پیدا شي خو زیدل پکې پیدا شي لټیوال پکې پیدا شي به پکې هغه ماده پیدا شي هغه روسته بل حیات دی نبی رسول الله جدا ژوند ذکر کړی دی او د نطفه کې چې الله ژوند چولای دا جدا دی په دې خبر لږ ځان پوهیږي تاسو ډیر کسان به دې نه پوهیږي لیکن بعضی کسان ته هغه به پوهیږي نو کله چې دغه ماده سیال راشي د دې بنزین راوځي د دې اسپن راوځي د دې په سره شنه هغه ډېر تنگ سورې لري هغه ماده هغه ماده د چویل کې تار او هغه تار کې دنه سورې وي نو دا 1500 میلیونه حیوانات په دغه تار کې دنه ورځي هغه تار دې سره کاږي ځانتا او دغه بیزی تر سي کوم چې هغه زموږ استاد په اصطلاح کې اگې دیو ته بیزوي انډه او په خواني اتباع ته سپنج وای هغه سپنج تر سي هغه تر راکای دا کوي عام انسانانو چرته دا 1500 میلیون حیوانات دغه به زی تر سواله نه په دې باندې به دا یو دونیم کال لګیدل دونیم کالو کې یو ډاکټر شروع شوی وی چې دا نطفه را خستره او زی تر سواله کنه په دې ترتیب باندې نو په دغه په دونیم کال لګیدل وی دونیم کال صرف د دې نطفه پر سوالو باندې هغه زی ته ځکه دا دونه ډیر حیوانات دي هغه زه ته سوال غواړی دا لیکن الله سبحانه و تعالی دا چې رسي نه په چلیرش غنټو کې رسي د نیم کالو ته وګوره چلیرش غنټو ته وګوره بعضی ته باوجه نه 20 غنټو کې رسي د دې غنټو کې دانو فرق کړي کیږي د دې زنه او هغه سپنج تر سي هغه سپنج ته چې الله سبحانه و تعالی کله ور ورسي نو الله وی کی وې دا مدا چولې دا چې طالبن مشتاق جذابن دا مدی به کې چولې طلب مده په کې کې دا او د اشتیاق ماده پکې د شوق د نفي ته شوق لري چې د مال راشي او دا نه د جذب ماده پکې د درخلو نو چې دا ته ورور سیږي نه هغه ماده سپنجي چې دغه هغه جو توای هغه کې سوري وشيستا موږ دې ګوره خبرم نه الله چې موږ پیدا کړي د انداز کې پیدا کړي پای کې سوري وشي نو دا نطفه د دې دا سر چې د سر ایسته پای کې ورننه وځي دا نطفه یو سر لري دا د سړي د نطفه چې ده نو دا پای کې ورننه وځي دنه به کې ورننه وځي دا ماده چې به کې کله ورننه وځي نه دا یې خله به ته بند شي دا ډاکټران چې دا بچی د زنانو بندي کنه هغه دغه اگې چې ده هغه خله وګنډي چې وی ګنډي به پکې دا ماده مې نه ور داخلي نو د دې د وجه بچیم نه پیدا کی دا اوسنی ډاکټران چې کله زنانه لا بچی بندي نه دسي کې چې دغه بیزیته پرېشن چولو کې کلاوي کې نو دغه اگې چې دا دغه خله وګنډي کوم ځای چې سورې کېږي هغه ځای ولا وګڼډي نو د دې د وجه نه چې به منی ورزي ورزي ورزي دنه پکې نه ور داخلي کې نه بچي نه پیدا کی دا اوسنی ډاکټرانه خزي یا سړي چې بچي د زنانو بندي د دغه ځنه بندي په دې خبره پوه شو لکشانې کنه که پوره نه پوهیږي لګ لګ به پوه شي نو دا نطفه الله سبحانه وتعالى پاره کې دنه ور داخله کی نو چې ورنه وځي سم دس داغه خپل را بند شي کله کله را بند شي نه په دغه ځای کې د انسان د نشو نه ما پروګرام شروع شي سم د سپاغي کې حرکت الله پیدا کی څلور پنځه ورځې کې تغییر به پیدا شي وته نه ورځې کې بل تغییر پنځه لس ورځې کې بل تغییر څلور ورځې کې دنه دنه دې ډیر تغییر به راغلی وي دا نه په دغه ځای کې پرته وي په دې خوشي کې دنه پرته وي دغه خوشي دا به زچ ده دا دی عنق الرحم په دې اخر سر کې ده دا هغه ځنه به منتقل شي لاندې رحم ته لاړ شي رحم کې به اوچت زیر کې دا پرته یو چت ځای لاندې زمکه باندې نه پرته په اوچت ځای کې دا چې پرته وي الله سبحانه و تعالی طاقت ته وګوره دا به زبه په هغه ځای کې وي او داغه تربيت به کیږي دا به غټيږي غټيږي الله عز وجل حدیث کې راځي ملائک راولېږي والحمدلله په دې کې تعارض نشته ده هغه دا دی چې د دې ماشوم دوه تختی ته کیږي دوه زره د د تصویر کیږي یو پیرا لاوله تصویر واچي تصویر تخطیط هغه توای کرخ راخل او به دیم نمبر داغه ار اندام جدا کوله او دا ار اندام د یو بل نه جدا کول لکه مثال دا د پوهې لپاره لاول چې سره کور جوړی کنه کور نو لاول چونه واچي د دې چونه واچي چې لکه دې کې به دا سهن وي په دې کې به کوټه جوړو په دې کې به برچخانه جوړو په دې کې به دا شی جوړو د دې ترتیب لور کې کنه نقشه په کاغذ کې واچي په کاغذ کې بلډینګ جوړ کی دا بلډینګ نه په کاغذ کې خو د بلډینګ شکل جوړ کړی شي ٹھیک ده او به رستا هغه بنا ته وی ګل کارته چې جوړاوه نه هغه شروع چې خخت راوړي او لګي لګي نه کوټم تیار شي او به په ګالتا سهنم تیار شي او دلته چې د پلان زې اوار میدانم تیار شي او بل مخکې زم تیار شي په دې ترتیب باندې دا ماشوم هم تیاریږي لاول کې دا ملائک نقشه واچي الکه دای سر شو دای سترګه شوله او دای شپې شوله دا دا نقشه مخکې واچول شي نه پکې دا نقشه واچول شي د دې دوه جنډا ډاکټران مکران ته نه ښکاره کیږي الټراساوند په ذریعہ باندې مغیو نه پیژني الټراساوند د یو شی دی دی وخت چې هغه دی رحم ته روان شي نو دنه رحم کې بچی ټول خاره کی نو دا رسول په ذریعہ مګی ته پته نه لګی چې دا سړی دی او کدا زنانه ده دا پته وته نه لګی دوه یو ورځ چې کله تیر شي نه به پدې کې دا شکل بدل شي د سړی توبه د زنانه پر پکې به راکاره شي هغه وخت کې دوه یو ورځ پس بیا د الټراساوند په ذریعہ باندې به پته لګیږي چې دا لګ دی دا جنې دا او دا غینه مخه پته نه لګي د دې د وجه نه خلک په هغه آیات باندې اعتراض کوي چې الله فرمایي ويعلم ما فی الارحام پر رحم باندې زه پوهیږم او دا خو ډاکټران هم پوهیږي د دې لس جواب دی لس لیکن هغه زه دې وخت نه بیانوم ځکه چې موضوع نه ورانی رحم کې صرف او صرف الله پوهه دی لن لن وره اسی مختصر باز دا غنه د رحم د نطفه چې د په دې وخت کې صرف الله پوهه دی نور څوک نه دین دا دی چې دی باندې نه پوهیږي چې دا شقیده که سعید په نیک بختۍ او بدبختۍ داغه باندې هیڅوک نه پوهیږي بغیر د الله نه یو ملائک ته خبر ورکړي او الله ته پته دارنګه په دې باندې نه پوهیږي دا به کله مري د ټول احوال باندې نه پوهیږي مګر الله او ظاهر جواب دا دی واضح چې دا انسانان خو پوهیږي خو په الله باندې پوهیږي دیو الله ورواشه غاله کې ګوري او الله رب عزت مطلب دا دی چې په غیر د اسباب نه زه پر رحم کې عالم ما یو زنانه ودروا الله سبحانه وتعالى دای پر رحم کې په هر څه باندې پوهه او د ټول دنیا ډاکټرانو ترجمه کا هغه دې خزي ته ګوري دای خېټه ته دې ګوري او الله دې نور اچي یو هم نشي معلوموله چې دې کې الګ دې کې جنې دا حمل شتاو کنه شته یو هم نشي پیژندل هغه خو چې پیژنې يعلم ما فی الاله په الله باندې پوي او الله سبحانه و تعالی په غیر د آلاتونه پر رحم باندې پوي دې جواب باندې تاسو پوه شئ کنه آیات معنا دا ده و يعلم ما فی الارحام او ډاکټران چې پويږي نو يعلم ما فی الاله هغه په اله باندې په اله کې ګوري هغه لکه پر رحم باندې موږ هم پوي دی شو هغه دا یو زنانه خېټه د بچاړو ورواچو هغه څه به کو دسی او دسی نظر به ورواچو رحم کې به ماشوم پروت دی موږ ته هم پته ولګي چې هغه لګي یا جنای ده موږ معلومول شو کې نشو معلومول خو پس د اله نه پس دغه نه چې خېټه سری کړلا موږ ته دا پته لګي دی او پس بابو او الله سبحانه وتعالى دا مقصد دی چې په غیر د اسباب نه زپر رحم باندې پويګم مقصد تراشه دا مقصد می بیانو چې دا خبره پوره شي نو دغه ځکه الله سبحانه وتعالى د انسان تخطیط شروع کی ناشنا د الله د قدرت نه خدای چې لاول د انسان چی پیدا کی په دغه ځکه د دې یو څلو پنځه اندام الله جوړی لاول چې هغه ضروري اندامونه دي یو دغه د نوم پیدا کی مخکې د نوم دا ول الله پیدا کی ځکه په دې رحم کې الله وینه جمع کړی دا دا نوم د دې لپاره پیدا کی چې دا په پولګي دې د رحم ویني ته چې دا وینه راکانګي دې ماشوم ته دنه ورزي چې دا غټي کې کنه زګر د برم څخه ډوډۍ په کار ده کنه او خوراک سکا پروګرام یې نشته په هغه ځای کې الله زموږ د غذا پروګرام کو ته وګورئ د خبرې ته دا د الله سره ناشنا د قدرت نه خدا په هغه ځای کې زموږ د ډوډۍ پروګرام نو نن په خپل خوراک کولای شو نن په خلوه په خلم خوراک نشه کولای نن په وخت خوراک کولای شو نن په سترګا نه په لاس په یو اندام باندې خوراک نه کېده معدم نه و چې په خپل خوراک کړي و دې معده ته ورغلی و نه الله عز وجل په نامه کې سورې پیدا کړ دې کې لاولې نومي جوړ کړي د انسان د نوم او دا دې ویني ته ور متوجي کی په پولګي وتا د مخ کې نو ته په پولګي د رزق پروګرام ولا وای دا دا غزنه وین راځي دا د حیز وینه چې دلته جمع کې د حمل په زمانه کې د دوی نه حیز نه راځي کنه نو دغه وینې نه دا انسان بیا غټیږي دا دغه زاوی دا څلوي خرج بوري دغه دغه ځان نه دغه نه فکر الله نشونه ما پیدا کړی لکه څنګه چې دانه پزمکه کې واچول شي لاول نو هغه پړسیږي نو دا نفند چې پړسیږي لا ولا او به دا غین رسته ته د غذا پروګرام الله شروع کوي دیم د انسان زړه پیدا شي بعض علما لا وایي چې زړه مخکې پیدا کیږي او دا نومې رسته پیدا کیږي اختلاف د اتباع پکې دی خدا نږدې نږدې یو بل ته دی دا رنګ د د جګر پیدا شي دنه دا رنګ الله سبحانه وتعالى د دماغ پیدا کی او سترګې مخکې پیدا کیږي دا ترساون په ذریعہ باندې د ماشوم چې لاول کې ګوري لاول سترګې ښکاره کیږي دا چې د یو سترګې ښکار کیږي دا یو سترګې لاول پیدا شي او دا چې د چې وی چې لکه اسی لکه یو عدسه په شان توی لکه یو مشکنه چې په ځای کې سره اوخی دا سي مثال د سترګې ترتیب ولنی ورکړی شوی نو ورځي وی نه پای کې باندې هیڅ شي نه صرف اسی یو د عدس په شان ته دانه غونډه مشکنه په شان دانه راکاره شي دا اندامونه الله پیدا کوي به ورور دل غټي غټي نو د دو خلقت به د جداواله د تصویر نو دی آیت کریمه په معنا باندې به اوس پوه شي ان شاء الله فرمایي هو الله الخالق الله هغه ذات دی چې خالق دی بندگان پیدا کوي نو ګوره دا نسیم پیدا کړل دا غاګی مل پیدا کړل هغه سره به یو زم کړل یو یو ځواله مل راواست او دا هغه زنه په دې کې خلقت شروع کو نو البارئ بارئ څه ته وایي برئ جدا کولو ته وایي هغه ذات دی چې یو اندام د بل نه جدا کوي ونه تفوا ټول چې کړی ونه تفوا او الله سبحانه و تعالی د اندامونو جدا کړ سر ولا جدا کړ او غوږ ولا جدا کړ او لاس ولا جدا کړ خپل ولا جدا کړ او اندامونو ولا جدا کړ نو به دا جداواله چې راغنه دم ګډ وډو کنه ګډ وډ نو المصور نه الله ولا شکل ورکا دا تصویر جدا دی باریت جدا ده خالقیت جدا ده په دې فرق باندې پوه شئ کنه لاول انسان پیدا شي ماده پیدا شي دا غینه پکې جداواله راشي لکه د الله پیدا شي مثال دا ده مجموعي د حاصل الله پیدا دا یو ګوته د بل ګوته نه جدا کړه دا بارش او چې دې دا شکل ورکو تصویر ورکو د ترتیب ورکو او د څه کې سکړه دا ګوته د تل مصور وای دا ټول بدن کې واخلا هر اندام د انسان الله پیدا کړي د بل اندام نه جدا کوي ک الله وځ شي کړی وي چې زمنګ د اندامونه د بل نه جدا کړی دا پوزم په دې خېټه کې راختلې وي د شي وي دا غوګم لاندې په دې خپه کې وي او دا خپم په دې سر کې وي او دا لاسم چې د لاندې خپه کې وي ها یا دا سرم لاندې او دا خپې مو چته وي د شي ګډوډ الله پیدا کړی وي یو ګډوډ چکنی رانه جوړ کړی او دنیا ته رسېدلی وي کولې شو د شي کنه سونه بدرنګ بوي سونه بدی بخاره کېده د ځنه په پاتې ده نشوله الله سمر عجیب ذات ده زمون خالق شو موږ پیدا کړو البارئ هر اندام را له جدا کو لاس د خپل جدا او په دلا سن جدا کړل او هر اندام د بل اندام نه جدا مستقل او به هغه د تصویر ملوار کا نو دی آیت کریمه په معنا باندې متپوش دا نه څه چې کله وای په دغه ځای کې واقع شي نو بالکل مضبوط ځای دا کلک ځای د دې وجه الله فرمای فجعلناه فی قرار مکین ما وګرځول دا نطفه په یو زیاده قرارای کې مکین چې مضبوط زیاده چا څونه دا ځانو دی خو دی خو ولویږي راولږي ټوپونه موي کنه دغه نطفه ته نه راوځي او د الله د قدرتونو عجیب قدرت دی ته وګوره په ټول وغو کې دوه وخت د انسان په بدن کې قوي او مضبوطه وخت دی یو رحمه د ټولو نه مضبوطه وخت د رحم وخت ده ولې دا مضبوطه ده د الله په دی وجه باندې دي کې غاټ بچي پیدا کی چې هغه 2 کیلو بچي خابو او دا په دې رحم کې پروت یو د ځوړن دی نو کدا غوخه مضبوطه نه دا بشکول وي دا غوخه او کدا غوخه مضبوطه نه دا بچي به دې څور زیدل نه الله دا غوخه مضبوطه پیدا کړې دا کلک پیدا کړې زنانه څونه زوی بندامونه لري د زنانه اندامونه زوی دي لیکن رحم یې د سړي د غوخه نه هم قوي دی دا شاده طاقت ولا ورکا دا الله ولا ورکو هغه زمونږ د تربيت لپاره دا کار وکړ دا رب العالمین دا ولول د نمبر وخت د زړه قوی ده دا د زړه وخت نه ده دا قوی ده ولی ځکه دا د شپې او د ورځې خوځيږي دا زړه چې دی کومنګ ودیم خوځي او کو شپې او کو ورځې دا حرکت کوي په یو منټ کې دا او یا حرکت کوي په یو منټ کې چې عام اوقات کې لکه اوس موږ په تادې کې نه کنه غلې ناشته ستړې نه نه او یا حرکت کوي او کله چې سره ورزش کوي نو به په یو منټ کې دا یو سل اتیا حرکت کوي په یو منټ کې یو سل اتیا حرکتونه کوي دومره حرکتونه الله ولا ولي ورکوي دا د دې د وجه چې ملکیږي دا کده حرکت ونه کوي د زړه متعلق خبره به رسته تاسو زوی ان شاء الله تعالی که تاسو تنګېدل چرته نه نو دا رحم وخه الله رب عزت مضبوطه وخه پیدا کړی دا قرار مکین مضبوط ځای کې د انسان د تربیت پروګرام ال تشروش الله عز وجل د دې بچی حفاظت په دغه ځای کې کاوه کاوه تر څلور میاشتې پورې څلور میاشتې لس ورځې پسې په دکی روح الله واچي اندامونه د یو بل نه جدا کی به ټول بدن جدا جدا شي خدای اندامونه چې الله جدا کوي کنه انسان ته جوړي نو د دینه مخکې مخکې الله یو بل کار کوي زمون تربیت ته وګوره دا انسان چې په دې رحم کې پیدا شي په دې اګي کې دا راغړ شي کنه انسان دې جوړ شي نو دې وخت کې د د خطر ده د مرګ چې د یو اډو کې څه بوله ذکر رحم کې د نګر چا په اډو کې مشته کنه دې خو دا اډو کې دې خو دا اډو کې دې واغ اډو کې دې د ملا اډو کې دې نو کده د اثر چرته دا اډو کې څه ولګي سر به څه سورېش کبه سترګې څه ولګي دا اډو کې سترګې بیرندش نه الله عزوجل د دې انسان د حفاظت د پاره زمونږ استاد د حفاظت د پاره په دې رحم کې یو ماده پیدا کی ماده تن سیاله یو سیاله ماده پیدا کی بدون کی دا غي نه یوسته یو سرمن دغه غونډه جوړ شي د سیواز ده دغه ماده نه یو سر دغه جوړ شي د واز ده جوړ شي هغه ته مشیمه وای په پښتو کې هغه ته پریوان وای پریوان پروان پیژنې کې د حیواناتو بم لیدلې وي دا د زنانه هم وي دا د میخ هم وي دا د غواګان هم وي دا پروان الله د انسان نه د شګر چا پر راتاو کی یو پرده کې رس راتاو کی او دا پروان د دې لپاره راتاوي چې دا دا زنانه کې چرته وخوځيږي وخوځيږي دا ماشوم هم څه خوځيږي کنه نو دا هغه سره د سر لاس خپل ماتيږي نو په دغه پروان باندې الله عزوجل د ماشوم حفاظت وکي نو کدا زنانه ودانګي راو دانګي ټوب چرته وي وروي او دا ماشوم د دې ځان د اړو کې څه د شولګي نه پدې کې دا ماشوم نه خوږي هغه تکلیف یې هغه پریوان ترسي هغه ته زور ورسیږي د ماشوم نه زور ناراضي وای کته نه ربل تاوش نو تکلیف چې رسیږي ربل ته رسیږي تا ته نه درسي د الله حفاظت مولي ده د انسان حفاظت چې کوي په دې طریقه باندې کوي پر رحم کې دا چا دا پیدا کړو څوک دې کم ولی دې کم بزر دې دې د وجه نه سوچ دا وای چې اولیاء مال بچی را کړی دې غټ کافر دې انسان په الله باندې لوی کافر دې سوچ دا وای دا ما خپل پیدا کړ سوچ وای مور دا پیدا کړ مور پیدا کړم پلار پیدا مور پلار دې نه خبرم نه دی دا خالق دا کار وکا رب العالمین دا کار وکا چې هغه ونه کې څوک به وي کې په دې باندې لکه سوچ پکار دی هغه ذات دل دل ته تربیت وکا دغه پروان په وجه باندې دې پروان کې بل فائدہ دا نه چې په دې کې الله د تنفس ماده پیدا کړې دي پوزې سره ولدا چې رګونه راوستي وي چې دا ماشوم سا اخلي ناغه پریوان کې وتا سا ور کړی کیږي د سا لکه شي ته چې بنای وي په دې طریقه باندې هغه ته سا ور ملاوي ولې کدا رحم کې هم د چې پروتي چې دې خپل کې داینه ملاړه چې رحم کې ودن نوینه پرته ده کنه وینه به په خپل کې لاړه چې پوزې کې به ورنه ځي ته سا وخیږي نو داغه فوج الله داغه ویني نم حفاظت کړی دی داغه فوج باندې د ساه حفاظت یې مولا کړی دی او د د بدن د اډو کومړو کو سن لګي خوږیږم نه داغه نه مولا حفاظت وکړه د انسان د تربیت الله کوي د دې د وجنا الله سبحانه و تعالی مونږ ته فرمایي یا ایه الانسان اے انسان ما غرک کم یو شی دی چې تی دوکه کړلې بربک ستا پر رب باندې ستا په پالون کې باندې الکریم چې غړې عزت والا ذات دی د عزتمن ذات په مقابله کې ته څنګه ودرېږي کم یو شی دوکه کړلې الذي اغه الله خلقک چې تی پیدا کړلې د نشنه وجود تر واستلې فسواک اندامو یې دل برابر کړو فعدلک او به برابر کړې د سواک او د عدلک فرق به تاسو اوسه پورې نه یوریدل نه د استادانو به موریدلې او نه به خپل به سوچ کړې وي د سواک او د عدلکا فرق تاسو کې څوک کولای شي څوک یې نشي کولای ان شاء الله تعالی پر طریقې سره فرق نشي کولای د څه راګنه فرق یې دا دی سواک دې ته وایي چې الله سبحانه و تعالی ستا اندامونه برابر کړه هر اندام یې دله برابر فقدره تقدیرا خلق كل شيء فقدره تقدير اندازې دله ولګوله چې دا لاس دونه وګت پکار دی کوس دا ما دا الله ټول متوجه کړی دی لاس ته او دا لاس د دونه پیړوي کنه چې د ټول بدن په مقدار دی دا لاس پیړوي او دا نور بدن دی د اخته په شان ته نه راوي ټول زور هلته تللی به به څه کوله که الله سبحانه و تعالی د دې طاقت ټول ستا بوتله بوتله د سر له بوتله دا سر به بوساړه وي غاټه او لاندې بدن به د څه نه راوي لکه د ګوتې په شان د څه ده کنه نه الله رب عزت دا سر د لاسونه د خپې د ورنونه د هر اندام په خپل اندازان اندازه پیدا کړي چې دا دون اندازه کې پکار دی دا دونه طاقت لرلی شي دا دونه طاقت لرلی شي هر اندام له الله تسویه ورکړه خپل اندازې ولا ورکړه سترګې دونه غټه نه کړل د مخ په مقدار باندې بلکې خپل اندازې ولا ورکړه خلې دونه غټه نه کړل چې دی د څټ تر ورسي بلکې خپل اندازې ولا ورکړه شونډې دونه ونه پړسولې چې دونه پړسې دي داسې په سړي باندې ولاړې خپل اندازې ولا ورکړه پوزه دونه غټه نه کړل چې سړي دې نامه ته کتره کوزه شي لکه دغه پرخان پوزه دونه الله غټه نه کړل دا د دې توجن الله سبحانه وتعالى د څه وکړل چې فسواک کنه تسویه غرض د الله عزوجل او فعدلک تعدیل چې دی دا په دن اخلاق کې دی عدلک دن اخلاق الله سبحانه وتعالى د انسان برابر کا وینه په خاص مقدار پتا کې واچولا د انسان په بدن کې بلغم شته دی د انسان په بدن کې سپراش شته دی د انسان په بدن کې سودا شته دی د انسان په بدن کې وینه شته دنه حرارت یبوست برودت دا پکې ده څلور شینه برودت یبوست رطوبت حرارت دا څلور ماده دا پکې دي او دلته پکې وینه پکې الله چولې ده 14 کیلو وینه په هر انسان کې وي دا الله چولې ده چې 14 کیلو ته د خپل ضرورت ده او دا 2 کیلو پکې زیات دي دا الله پکې ولې زیات چولې ده کې دې چې دې لاس یې نشي یا ګوتې چرته غوسه شي نو کې یو کیلو دوینه ته لاړ شي به مونږ د طاقت باقی وي خیر ده د الله دې پر زیات پکې چولې دې تاګه ستپنی وای ستپنی د لب کې الله چولې بدن کې کدا وینه د لب کې وانه چی نو لګ وینه چې د نتلې وي معمولی ایست برا پرې وتلې لګ وینه چې د چرته لاس وڅ شوی وي به برا پرې وتلې شپارس کیلو در پکې الله دې پر چولې سوار له سبحان استغفر بدن روان دي او دا 2 کیلو کې ستپنی دا ستپنی په پیژنې کنه زیات شي د دې لپاره کې ځکه ته ویني شي چې ستا بدن طاقت دې نه غورځيږي خپل طاقت دې برحاله وي خپل الله ته وګورئ څونه احسان دې سره کړی دې احسان ته تاسو فکر کړی کله نن دې کړی دا احسانات الله دې چې موږ سره کړی دي نو به دې خبره ته وګوره دا خبره مې کوله چې پسواکا الله دا ټول اخلاق برابر کړی دي دا وینه بلغنه به یو شان کړی نه چې دام 14 کیلو دا دام 14 هغه خپل اندازه ور کړی دا سپرای په خپل اندازه پیدا کړی دا سودای په خپل اندازه پیدا کړی دا په دې بدن کې دنه د انسان چې دی مالګشتا په دې کې کلشم شته دی په دې کې دنه دا شوګر چې وتاوي شوګر چې نه توي چيني پکې دن نشتا د هر انسان په بدن کې دن چيني هم شتا خپل اندازه باندې دا چونه پکې دا خپل اندازه باندې دا او ډیر قسمه قسم سیال مادي نوري دي الله سبحانه وتعالى هغه پکې پیدا کړی دي لکه د دې وضاحت به بیرسته ویو دا الله په خپل خپل اندازه باندې پیدا کړی دي نه جوړتیا څه توي نه جوړتیا دي توي بيماري چې هغه دغه عدلکا د تعدیل چې الله ستا کړی دی نه په دې کې فرق پیدا شي یا وینې کې ډیرواله پیدا شي بلډ پريشر بلډ پريشر معنی باندې پويږي څه معنی ده د خون د فشار خون بلډ پريشر معنی بلډ په انګریزي کې دغه توای وینې توای فشار دغه توای پريشر دغه توای نه فشار توای بلډ پريشر وینې کې ډیرواله پیدا شي سره نه جوړي کایږي کمواله پیدا شي سره نه جوړي شي که بدن کې ګرمي ډیره شي نه جوړ شي که یخني به ډیره شي نه جوړ شي که سفرای ډیره شي نه جوړ شي که سودای ډیره شي نه جوړ شي سفرا سودا څه ته وي داګه وضاحت به درته وایم ان شاء الله نو بیماری دغه توای چې دغه الله تعالی تعدیل کړی دی کنه تعدیل چې دل کړی دی پاغي کې یو شی زیات کم شي نو بیماری څه پیدا شي سر باندې کنن می درد په خېټه مې نن درد بدن مې خوږي اډو کې مې خوږي دا هغه تعدیل د الله چې د ستانن په دې ورځ خراب شوی دی الله د خراب کړی د ستاسو ګناه د وجنه ابه چې بیت د الله جوړی نه سونه په عجیب انداز دی جوړی چې د دې وضاحت به به زوی ما چې خپل مقصد نه ونه وزم نما دا مقصد بیانو چې فعدلک فسواک او فی ای صورت ما شاء رکبک په کوم یو صورت کې چې د الله خوخه رکب کتاله ترکیب درک لاس دل په لاس کې نن دی کې نه او په دې په دغه ځای کې داخله کو شکل د داسې درک تندې د لغټ کې وړو کې کو پوزې د کلاو کړل یا د تنگ کړل خلې د لغټ کړل یا د وړ کړل پوزې د وړ کړل یا د لغټ کړل مخې د پیړ کې یا د نری کو فی ای صورت ما شاء دا دغه په مشیت باندې کیږي مور دا غواړي الله چې زما یو خسته بچی پیدا شي کنه د غونډې منډې بچی مې پیدا شي مور دا غواړي کنه چې طاقت وري او د غونډې منډې خسته لیکن الله په یوه سورته ما شاء د زما خو خدا دا د مور خو هم نه دا د پلار هم نه دا د څه ده کنه جاهز وغیرہ لیکلي دي او قصې لیکلي واقعا و یو دغه یو فیلسوف ډیر خيار و درنګ ډیر بدرنګ او تک تور د جاهز په شان ته بدرنګ ډیر خو خیال ډیرو عقلمن ډیرو او خزه چې ونه انتهایی خسته و ډیر د حسن په تمامه خو انتهایی بلید و کمک لوا عقل بالکل کار نه کاوه نو دې را دوه کچره زه د څه بچی پیدا کوم چې زما په شان خواري زما د خځې په شان کېستای چې ما د دې بچی ملاو شي چې زما په شان خواري زما د خځې په شان کېستای نو الله سبحانه و تعالی ولا بچی ورک چې د دې په شان بدرنګو د خځې په شان کما کولو د دې مزاج برعکس بچی ولا ورک احمق د د احمق د خزب شانته او بدرنګ د برنګ وو دا الله فرمای په ای سورته ما شاد ازما خوخه ده رکبه کجز انسان له څنګه ترکیب ورکوم هغه بزور کوم دغه نه د مور خوخه ده نه د پلار خوخه ده نه د ډاکټر خوخه ده دغه د ډاکټر مکتان واکم نه ای د انسان واک پرې کې نه ای دا د خالق واک ده الله وجه کریم ذات ته چی دوکه کړي عبد الله بن عمر وايي غره والله جهله دا چې په الله دوکه شوی دا جاهل بالله دی کدا الله پیژندل نه دا په الله نه دوکه کېدل دا ډېر ښه جواب دی د ابن عمر چې کړه دغه نور جوابونه تفاسیر لیکي غلط دي اصلي جواب دا دی چې غره والله جهله دا انسان چې په الله دوکه دی دا د جهالت بالله دی کدا خپل الله پیژندل دا په الله نه دوکه کېدل کله سره په سیمه نه باندې پیژني په الله باندې دوک کی نه به شریک جوړ کی نه به منکر شي او نه به داغه مخالفت کې خپل ژوند تیری خو مخالفت چې د دنه کیږي دا جاهل بالله دی موږ جاهلان بالله د دې د وجنه د الله عصيان او نافرمانی رانه کیږي موږ تاسو ټول جاهلانی کني ها هر ګناګار دا جاهل بالله دی به د چا جهالت ډیر دی او د چا جهالت کم دی نو د انسان تخلیق په دې رحم کې په دغه طریقه وشي څلور مې چې لاسو دې پس پکې روح الله پاک واچي او به د دغه طریقې څخه په دې رحم کې کینې سملاستل نه ده چې د شپې غزول او لاسونه دې شي ځکه دا تنگ زیاده نه الله عز وجل دا پکې د شرا غون کړی دا خپل د شرا چې د کړی دا یو خپل دې بل د شړا ولې دي ماشوم په دې طریقه باندې د شنا چې د الله چې په سر باندې شي خوسته وي په دې طریقې او دا شر ول الله عز وجل شاته اړولې د مو شاته طرف ته دې د پاره چې خله کې د د نور غندونه چرته ور داخل نشي او خوګ نشي او ضرر ته ورنه رسیږي نو دا چې غون من الله کې کنه ولې دی او تنګي کنه نه همیشه پر دې غون من ناشته دی او تنګي کنه او موږ تاسو نیمه غنټه د مازیګر نورسته نشو کېناسته څنګه کیږي تنګي وو ځکه الله پاک اراده کړې چې دا انسان نه تنګوم پتنګ دې کې نه تنګوم او چې کله الله د چا د تنګوالي اراده وکي نه په نیمه ګنټه کې تنګي چې الله د چا د تنګوالي اراده وکي په نیمه ګنټه تنګي او چې الله د چا د تنګوالي اراده ونه کړي نه میاشتې لس میاشتې په تنګ ځای کې پروت یو نه تنګي دا د قبر مثال هم د پرون تاسو ته ما ویل دغه تنګ قبر ته به موږ لاړ شو که دغه خالق موږ وختلا نو د مور د رحم په شان ته به را ته پراخه کی لکه دغه ماشوم ته پراخه نه دی تنګ پکې خفه پکې نه دی نو موږ په قبر کې نه خفه او که الله غوښتله چې هغه راته تنګ کی نو به به راته تنګ کی ولا عیاذ بالله الله دې هم ته نه تنګي نو څلور مې سلو سره پس دې ماشوم کې روح پیدا شي به سم د الله نه پیدا کوي روح پکې پیدا شو نه پیدا کی د دې وجه خبره ختم را نه ډیره وګد شو وجه دا ده چې د دې انسان بدن کمزور دی د دې ماشوم د دنیا هوا سخته ده کدا شرط او د 15 میاشتو کې پیدا شي نو دا ماشوم چې پیدا شو د دنیا هوا په ولګي د دواره به مړی د دنیا هوا سخته ده د هوا الله سخته پیدا کړی دا اول ته په ډیر قرار مکین د راحت په ځای کې ناشته ده مزه کې لګي خوراک ته خپل ملوي د دوه ته فکر هم نه دی خوراک ته ملوي جاړم نه او د الله قانون ته وګوره د په دې میتیزم نه کوي خوراک کوي او میتیز نه کوي دا د جنت مثال دی په جنت کې به جنتیان خوراک کوي او میتیز نه کوي دا نه دا ماشوم چې نه همیشه د خوراک وکړي تقابو یا نه همیشه مو یا تمیشه و میشه خوراک یې وکړي اندازتن او میتیز ونه کړل پر رحم کې خوراک الله ولا ور کوي او بول براز نه کوي په دې حکمت پوه شوې کنه دا بیانې د جنت مثال دی الله په دې قادر دی چې زوی له خوراک ور کوي او میتیز ول نه ور کوي او په دې باندې قادر دی چې خوراک وکړي او به مې تیزې کې په دنیا کې الله پاک موږ د څه پیدا کړی چې خوراک او بول برات راځي ځکه دنیا دارو امتحان دی او په دې کې د الله به ناشنا حکمتونه نور دي په دې بول براس کې چې به تاسو ته الله فکر کرا واچو زه به ته ویم ان شاء الله او په جنت کې بول براس څه شي مې دې ډکه مې تیزې نشته نه ته خلک خوراک کوي او بول براس بول نه ورزي بلکې د خلی په طریقه باندې به هغه استختمیږي او خوشبوئی به داګه روانه دي د خلونه نو ګورم مې تیزې نه نه کې او الله یې سم داس پیدا کړی نه چې شپږ و میاشتې وشي نه د کې طاقت پیدا شي به د دې وسه کیږي چې په دنیا ته کراش او د هوا په ولګي نه ان شاء الله نه خرابېږي بیا ته چې ورسې خه کوي شي چې نه ته ورسې خه کوي چې لاسو میاشتې کې ماشين پیدا شي دا ډېر مضبوط وي ناغه د دنیا هوا ولدونه zarar به نه ور کوي